چې روس پاتې کېږي رجل من المهاجرین مجاهدین فعالی چې داغه د بچو خیال ساتي الا خیانت کوي الا نسب له یوم القیامه د قیامت کې بودرو نشي فقیل لو قد خلفك هذا فعلك فخذ من حسناته د چې کوم کوي کړی دي او استاد حال کې خیانت کړو زده دې کوي ته واخلہ ويبقى على مسلس یو سلس پات شو دل سو دنیا کې ملاو شو فیلم یسیبو غنیمه او اړو غنیمت ملاو نشو نو تم لهم اجر بیا هم مکمل اجر ورکلاو دي جی فی تضعیف الذکر فی الله عز وجل سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله دارنګي خیرات فی سبیل الله دلته ضعف ګرځي ډیر مضاعف ګرځي